او دا هغه چې کوم مراد کوي مرکزی شبهه هغه دا غي سوا هغه دا وا چې یاره دا زمون سفارشان دي د الله د سکی په دربار کې یعنی د الله رب العزت دربار کې ودی مونږ سکی خلاصي او سفارش وکي دا اوس د خپل عقیدی دفاع کوي اوس ته بدنام هم نه کړی شوی نو اوس چې کمنو د خپل عقیده دفاع کوي حامیم بل کتاب المبین گواد قرآن کریم واضح کا بیان ان کے انا جعلنا قرانا یقینا گردول میں ذیل راز مستل کتاب قرآن عربیا واضح جبل عربی کی لعلکم تعقلون دې دې پاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ وای نو په مل کتاب او یقینا دار چې کمر پاسه کتاب کې لا دې راز موږ سره علی حکیم خامخا او چې د حکمت والا او په نظر بوان کوم ذکر صفه نو آیا زه واړم بند کوم تاسو نه دا قران صفان په بندولو سره د دې وجنا چې تاسو قوم زیاتی کوونکی تاسو زیاتې کوي زه قران نازلول بند کوم او څومره مې را لګلو د پیغمبرانو په خوانو کې وما یاتی من نبین او ناراضی دې ته سیو پیغمبر مگر دی باغ او پور ټوکی کولې نو هلاک میکړه تعالی را اشد منهم بچا چې مضبوط زینه په طاقت کې پنیولو کې فما ذا مثل الاولین او تیر شوی دی هغه حالات په خوانو پر انسان ته مو کته تاسو کې دینا چې دې پیدا کړی اسمان نو اسمکا خامخا وای دې پیدا کړی دې لره زور او په بادشاہ هغه ذات جعل لكم الارض مادا چې ګرځولې دا تاسو لازم کې بسترا وجعل لكم فيها سبلا او ګرځولې تاسو لپاره په دې کې چې کوم سبلا لاري او ګرځولې تاسو لره چې کمنو د کشتونه ولا نام او سارونه هغه چې سوري کې پتا سو اتستو ولا زور دا چې برابر شي تاسو په شاګانو دی باندې او بیا اس کې نه مدر خپل د سوي تم علیه چې کله تاسو برابر شي په دی باندې وای سبحان الذي سخرنا ذا پاک دی الله غزاد سخرنا ذا چې تا وکړي دې موږ لره دا ما كنا له مقرنين او نه موږ دې سيزونو سره مقرنين او زکیدون کی دا موږ نشو تابع کوله او یقینا موږ یو خپل رب ته واپس کیدون کی یو سفر سره بل سفر رايات کا نو څومره نعمتونه او د دې زورونو ته وګوره زما کړو ته وګوره او د دې نه لایق توپ ته وګوره وجعلوا له من عبادي جزءا او ګرځول دي چې کمنه غي الله لپاره د بنديانو نه برخه او صدر انسان خام خاله مټه کور ښکارا ناشکر ښکارا آی جوړې دې الله غنا چې پیدا کړی دی الله لونه امیت تخزای نیولی دی الله رب العزت دا غنا چې پیدا کړی دی جنکای او خوخ کړی دی تاسو لالکان دا سوای وای لا بشراد ملنسا اور کلا چې زیر اور کړی شی او تند دیتا باغوانه چې بیانې یې مې ربان بادشاہ لک مثال کې زل او جوش مخدود تکتور او دی ډک دغما ډیر غمجنی په جنیا باندې چې کمونو خپه کیږي او نو الله لای بني او مینو شو بللیا ا رسول چغلو یو لشي تربیت کول شي بللیت په کالو کې تما شمال نو کارو سره کاری او هو فی القسام غیر مبین او هغه په وخت جګړه کې نه بیان هم کې خپل مقصد لرا خپل مقصد خزینه شکارا کوله اسه به خبرې کوي د ماقام د چنچونو په شان دی بلګیر شور وکي او مقصد نشي ښکارا کوله یا ورکړې مې دې کتاب مکه دې نام دې پاغي باندې دلیل نیوي نه وې بل قالو بل کې وای دي یقینا موږ دې موږ خپل مشران په یو طریقه وای نه علا ساري مهتدون او یقینا موږ یو کنه کنه قانون دا غي باندې روان دا کرانګي مار صلی الله علیه وسلم علیه ګل مکستانا ایسه وکړي کې سیو پیغمبر لرا مگر وای ویلی وغه مست او مالدار دا غي چې اخیرا موږ دې موږ خپل مشران په طریقه او یقینا موږ موږ یو علا سارهم په نو خنو خانو دی باندې مقتدون روان نو تو وایا او ته ویلو نو تو مو وایا قال اولو جئتکم کذا راول متا ستا آی کرات می کړی تاسو ته په ډیر هدایت او په ډیر سم باندې دا غنا چې مونږ دې تاسو باغی باندې خپل مشران نو وایي ان ما سلتو بی کافرون یقینا موږ په هغه باندې چرا لګل شوی تاسو دا غنه انکار کوم کی په بدل می واغسر دینه نو وګوره چې څنګه شان جام دروځن ګړونکو مشر پیجنې چې ته موږ مشرانو په روان شو راشه مشر د دین څوک دی ابراهیم ابراهیم جد الانبیاء لګا وایس قال ابراهیم پاو کې چویل ابراهیم لیا وی خپل بابا تا قام ته اننی برام ما تعبدون دې خلکو لا پلانانو دي لرا تر دې سره غري ته حق او پیغمبر صاحب بیانون کې هر کله سره غري ته دې ودار جادو او یقین موږ یې انکار کوم کی وقالوا وایلی لولا نزل هذا القران قول نشناز لولا دا قران کریم علی رجل په سړي باندې من القريه عظیم دا غو کولنا عظیم چې لوی سړی وي په سړي ولې نازلېږي په مالدارانو چې الله رب السوق نو وي چې یو چې کمندونو په عبد المطلب یتیم نو سیله پیغمبري ورکولا دا وی او یقسمونا فائدې تقسیمې مهرباني درامي نانو قسمنا بینو معیشتهم من تقسیم کړی دا د دې ترمیان چې کمندونو هغه ژوند دی معیشتهم گزاران اسباب دې ژوند تلات دنیا په دې ژوند باندې کې ورفانا بعض فوق بعض او چې تکړه مې زنه دې لاره د پاس زنه درځي لیا تخذ بعض بعض سخریا دا چونی وی زنه د دې سره لرا د پاره د خدمت سخریا یا ټوکا فرحمت ربک امه ربانی رب دی ورد دا غنا اجمعون چې دی راغونډي فلولا یکون الناس اهانت اوس پکاویر دنیا او کنه ودا چې شیبا خلک څخه کمنو ډاله او په کفر باندې نو خامخا ګرځولې به موږ هغه سره چې انکار کړي مې ربان بادشاہ د کورونو د لپاره چتونه د سپینو زارو او پوړای علی اچ پاغي باندې ضرور دی کیږي والی بیوتهم او د پاره د کورونو دی ورونه او تختونه علی تکیون چې په دې باندې ډډې لګي او زخرفا او خایس وان کل ذالک ان دا مگر سامان دې جون معمولی فلا اخرت عند ربک او اخرت په نظر د پاره د متقیان دی او هغه څوک چې شمکور شي نو بل دشمن دی شیطان دی یو دشمن دی سوکو دنیا دنیا به رغبتی ذکر کا او بل دشمن دی شیطان دی غیر د قران نه سکی اړی نو پمیا سو ذکر الرحمن هغه سوکو چرشم کورشي شب کور په پارتیبانان دی ته وای چې ما خام نه رسو تنخ کاری شب کور پښتانه ته شمکور وای کانا داسترګي بیا برپیږي را رپیږي دا څوک چې ځان لړون کی د قران مې ربان باسان مسلط کوم په زبان یو شیطان شاغه وی د یار او یقینا دا شیطانان چې دین خامخا بندې دي لار دلار د الله نه او دای ګمان کې چې یقینا دې په سملار سره د گمراه نه ځان په سمګنی حتا تر دې پورې ځا جانا چرای شمتا کارنو تو یاله تا او فائدہ بدر بالکل فائدہ بدر نه کی تعالی تاسو لنن فاو کی تاسو زیاته کو سب در فائدہ در نه کی دا شان کوم فی العذاب مشترکون شکینا تاسو په عذاب کې او ځای یقینا تن شی اور ته چې کم نو افغان تا پای ته چې کم نو اور اول شي کڼو تا او یا لار خول شړاندو تا او سوچي بګمراه صاحب کې یا بوز مونږه تعالی را یا کینه مونږ د دینه بدلا وستون کی یا وو خیم تا دا عذاب شو ادم کړه دې سره فاین علی منتظر نه کړن مونږ په دې باندې وسوالا نفس تمسک دشمن باندې الله تبا کې خود خپل کار جاری ساته فاس تمسک بالذی وی الیکا ته مونږ له لګوا په کتابانه چوي کولې شتا تا انک علی صراط مستقیم یقینا ته په سملار باندې پای نو ذکر الله کا او یقینا دا نصیحت تا وقام دی فسوف تسلون او زردا چې دې باره کې ودانه تپوس کول کیږي او قران باره کې وته تپوس کیږي تپوس کړه هغه چانه بل دلیل نقلی مشران دي دې مشران تیر انبیا دي تپوس کړه هغه نه چرالي ګلی والله مکستان پیغمبرانو نه یعنی دا غیر شریعتونو نه تپوس کړه دا غیر کتابونو ته وګوره اجالنا من دون الرحمن آیا ګرځولې مو چې کمنو د مهربان بادشاہ علاوه نور علیها چې دا غي وبندګي کوله کې دلا نور ځای چې ته نه نو ولقد ارسلنا موسی بالمشر دی وګورا یقینا را لګل مې موسی پاتون قربانه فرعون تر سرارانو ته فقالوا اني رسول رب العالمین او ویلو دی یا یو سار و جادوګرا چې جادوګر وته ویلو ته دا وی چې ودولنا دا وته بیا ویلو چې ودولنا اصل کې ساحر دا غي په وخت کې لکه دا څو لکه اوس وخت کې سره مولا ته خلک ته وي سر سر دی سر دی مولا ته وي سره او یو درته ټینک یو په ټینکونو باندې ومولي کارا دا لکه څنګه چللې نو سر وته وي نو دا هغه هم دغه شان دي د دې پولیس باندې دا د عزت ټکیو دا صاحب څه ټکیو عزت ټکیو یلو یمولا وہ جسے وہ او دولانا ربک او غړم لر درب ندی بما اذا عندك ذا وجداغنا چلو ذکر تا سرا اننا لمستذون یقینا موږ لار مونږ کی فلما کشفنا عنهم الرجا نور کلا چلر می کړه دین اعلی عذاب عذاب انا صاحب کې دی واده ما تولا اواز کې فرعون په قومي په خپل قام کې نبی وی یا قومي و زما قومه علی سلیم ملک مصر عین مال اختیار د مصر واز الانهار تجری من تاتی او دا نهرونه چې کوم روان دي زمانه لاندې دتن لاندې نهرونه روانو کنه باید د بار وخت د ستونو پیرانته تجری من تاتی یعنی تحت تصرفی لا نه اختیار زمانہ اولا تبصرون ایتاز چې کوم نه ګورئ نه درې محاربه د فرعون یو حربای اختیارات ټول سدي زمالي دویمه حربای اقتصادیات زمالي د اوبو اختیار چې چای نور پداغي کنه د اوبو اختیار څه دی درې محاربه د موسی علی السلام په کول اوانا خیر من هذا الذي اعز غره ما ده هغه کس نه چې هغه ډیر رزل سپک بیکار ولا کاذبین او قریبا دا چې خپل مقصد واضح کی دا دې راغله دې څه وای چې رب العالمین رب العالمین دې رب العالمین څه معنی دا دې څه وای زه ته وایم چې ما رب العالمین دې وای چې زما کاسمانه پیدا دې څه وای دا څه مقصد دی ولا کاذبین او قریبا دا چې خپل مقصد بیان کی روانو لکه اوس چې پاکستانیان انګريزانو کوم کل کړی دي کله ورته کرکټ راو باسي کله ورته سره راو باسي کله ورته سره راو باسي او دې اشنا ورته سره روان دي بس فاتوا مزمن انددو انهم كانوا قوم فاسقين یقینا داونا فرمان فلما سفون انتقمنا منهم هر کلا چې خفه کړو مونږه نو بدل می ته واغستو یعنی موسی خفه کول دا الله خفه کولو نو بدل می واغست د دینا نو ډوب می کړل دیلرا ټول فجعلنا هم سلفن نو می ګرځول دیلرا عبرتنا سلفن تیر شوی فما صلی الاخرین میر سوی مدذل الله علی وی مولا را توی چې مذهب څه ته مذهب خټټای ته وی چې تاسو یې چې موږ امام بونی په مذهب یو نو مذهب خټټای ته وی ځکه حدیث کې راځي چې اذا ذهب ابعد المذهب چې نبی عليه السلام به د اسماعیل راتون لري وته هغه ځای کې مذهب په معنا ده دغه دی بما ورته وی چې لفظي خبرې مکه وګینې ډېر خراب شي وی راته وی چې څنګه بما چې خراب بشي وی چې څنګه بما چې بجالنا هم سلفن موږ د فرعونانو نه سلفیان جوړ کړیو نو فرعونان خو ټول سلفیان کړه په سره کده کې چې ما پی غواړم فما صلی الله الاخرین او عبرت کوم نن رسولانو لرا فلما ضرب ابن مریم دبد شبهه چې تاسو په خوانو دینونو کې د غیر الله تابعداري نه و او په خوانو ټولو پیغمبرانو توحید څخه کړو بیان کړو نو موسی علی السلام چې بندگی شوی و او عیسی علی السلام ته چې خلق ابن الله ویلو جواب فلما ضرب ابن مریم اور کلا چې کمنو بیان کړی شي عیسی زوی د مریم په مثال کې دا الله د عبرت په موقع بیان شي اذا قوم کوم نو یسدون ناسا پاکستا قوم د دې وجه تانی ته کوئی او شور کوي او وای دی اعلی اتنا خیرون مو آی خدایان زمونږ غوړ دی آغا نه بیانې دلته تا ته مگر د پاره د جګړې او دې یو قوم جګړالو په توحید کې ان ویلا دنو هغه مگر یو بندا چې نام کړو په زبانه او جاننا او ګرځول مو در را مثلا پیشوا او عبرت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل لا مثلا نمونه ولو نشاء لجعلنا او دیوی فرشتو لنا راضی چې موږ ته پیغمبر فرشتہ راضی نو کو خواخه زمونږه نو خامخا ګرځولې به مې منکم فزای تاسو باندې ملائکتان فرشتي فلار دې بچمګه کې چې یخلفون تاسو په ځای ووي نو که تاسو په ځای فرشتي وي نو بیا پیغمبر سره غلو فرشتہ او یقینا دا عیسی خامخا چې کوم دا دی علم او پویا او نخل قیامت شک مکو په دې کې تابعدار شي زما هاذا صراط مستقیم دا لار سما باندې نه کی تاسو لرا شیطان یقینا دې دشمن صاحب ولما جاء عیسی هر کلا چراغ عیسی بالبینات فصاف دلیل باندې نبی ویل حاجتکم بالحکمه یقین راوړ مې تاسو ته حکمت او صاف دلیل ولی وبین لكم او دې لپاره چې بیان کوم تاسو ته بعض الذي یونی ما چې تاسو کې اختلاف کو نو یریږي دا الله نو زما شي تابعدار یقین الله نه غرب زما او تاسو عبادت کی دا غا حضرت مستقیم دا لار سما فاختلف العذاب نو اختلاف کا غډلو من بینهم تر خپل میان دا فویل للذین هلاکت یا کسان ورته زیات کړه د عذاب درته دړمنینا درناکینا حال انظرنا دې انتظار نه کې مگر د قیامت شراب شدی تناسابا او دی وچ کوم روپویږي نه علی الله دوستان چې په دا قرض باندې زنه دینه د سنت لپاره دشمنان الا المتقین مگر متقیان هغه و دوستانه فضایي و بندیانو می بشارت نبی را بتا سبحانن او نو بتا زغم کوي آ کسان چې مان راوړې پیسې موږ باندې دي تابعدار دن نشي جنت تاسو تاسو بیان تخبرون خسته وکړې شي خوشاله وکړې شي یو تاسو علیهم بسعافن ګرځولې وشي په دې باندې چې کم ننو هغه بسعاف من ذابن یا مالک یقضی علینا ربک فیصله دی کی په مونږ باندې رب دی یعنی مونږ نیمړ کی بس غرب تیم کی قال انکم ماکسون هغه ته یقینا تاسو پاتې کیدون کی دلتا یقینا راوړم تاسو ته خو زیات تاسو نه د پاره د حق بد ګڼو کیو فائدې مضبوط کړل یو کار خلاف د پرستو پای نام ګریمون موږ هم چې کمنو لازم جوړون کیو تدبیر کون کی فنا مبرمون نمونږ هم چې کمنه یو کلا کون کیو منسوبې لارا هم یا سبونه دې ګمان کی چې اخیر موږ نه ورو پټ دی او چرګل دی بلا دا سن رسول الله علیه وسلم یكتبون فرشتي زموږ چې کمنه دې سره یكتبون لیکي دی لیکي قول ورته وایي کان الرحمن ولد فجر بار شي د مهربان بادشاہ لپاره نائب پچه کوي د مهربان بادشاہ لپاره نیاز ولې نو دا نیاز اول توب چې دی نو دا په عبادت ملاوي دی دا په څه ملاوي دی نو فانا اول العابدین نو زما اول عبادت کوونکې نو غنیا زول به بیا زوم هغه ولد وا زوم نو چې زنی منو بل ولد دی ما ان کان للرحمن ولد کوي تر تا مهربان بادشاہ لپاره نیاز اولې نیاز اوله فانا اول العابدین نزدو ما اول عبادت کون کلا اللہ چا عبادت ما کو الله چې اصلي نو ډوپلیکیټ تاجت نو چې اصل شتاره الله بیا د نیاز اول باندې کې تاجت سره کوم ما به صرف د چا باندې کولا درم ان کان الرحمن ولد کوي د مهربان بادشاہ د پاره نیاز اوله فانا اول العابدین نو سبا ما اول بندگی کوون کې د دی ولد ما بیا د څه کولا بندگی کولا زکه د ولد احترام دا د والد احترامي د بچی احترام دا رچای دا د پلاری نو ما بیا د دوم څه کو احترام کو خو چې زه نو کوم معلومه شو چې ولد نشتره سبحان رب السماوات پاک تر د اسمان د زمکی رب العرش رب د اما دا غنا سکون چې دی بیانې فریق نه دی لرا یخوزو چې دی نه وزي او لا به کوي حتا ته دې پورې یلا کو یومهم چې ملاو شې لا رزق په لاره سره چې سره لوټ کړی شوی دی وهو الذي الله لا غزا في السماء الهون چاره په اسمان کې حاجت سر کوونکې او متصرف کارساز او پسمګه کې کارساز هو الحکیم العلیم هغه الله نه حکمت والا او کوی ذات وتبارک الذی له ملک السماوات خیرونه او برکتونه چې انکه دا غزا شغل اختیار اسمانونو د زمکه فما بینهما سجو میز دي کریم پاینده او دا الله سره لم قیامت په لور ترجمه هغه لا واپس کړی تاسو جواب د شوبې ولا ان سالتم او کته تاسو کې دي نه چا پیدا کړی دی لرا خامخا وای دی الله فانا فكنكم طرف تواړل شو دي وقيله يا ربي او قسم می دی په وینا د پیغمبر چې ورب می ان اولای یقینا دا قوم چې دا دی دا خلک چې دا دا څه قوم چې ایمان راوړي فسبحانهم وکل سلام دومره وګت بیان دی وکړو فسبحانهم وکل سلام مخواړو د دینا او ورته چې کومو سلام بایکاټ سلام د متارکت فسوف علمون نظر دا چې دی وپوشي سورۃ دخان کې او ځل پر شوبه ذکر کړي دی وو سلو شوبه لاړ نو اتم شوبه چیرې کم از کم زمون خو به ووري ته خیری سبو کی وا خو بری کنه بس که بیا غي پیش کول شي الله ته کني پیش کې خوابه خوري نو بس ډیره خلا نو جواب کوي چې به اسباب اوریدون کې صرف څوک دی الله دی حامیم والکتاب المبین گواد قرآن کریم صفا بیانون کې ان انزلنا فی ليله مبارکه یقینا نازل کړه مې دل را پښپ برکتی کې ان کنا منذرین یقینا موږ یارون کې تای برکتی شپه نه مراد د ليله القدر شپه چې په رمضان کې څوک چې وایي د دې آیات دلانه چې 15 شعبان دا نو هغه دروغ وایي ان كنا منذرين فی یفرق کل امر حکیم پدې کې به کمندنو پدې کې جدا کول شي هر یو کار د حکمت والا فیصله تر طرف زمنګ نه ان كنا مرسلین یقینا مغیر علیکم کی رحمت من ربک مهربانی د طرف درستانا هغه الله دې ورزم کې په آزاد رب داس باندې زمکه او څه چې مې ځدی کړي ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو نشته الا بالله الله نه ژوند کولم له کول کوي رب تاسو رب د بشران تاسو په خوانو بلکې دې په شک کې لوي کوي فرتق من انتظار کوي یره د دنیا ذکر کوي باغر چراوړي اسمان هغه لوګي صاف راوړي اسمان لوګي صاف یعنی هر طرف ته بتشتي لګي پټ پکې خلکو لا دا د عذاب دردونکې نو وای ودی ربانا ورب زمونږه ایک شفان العذاب الک زمونږه لا سزا ان مؤمنون یقینا موږ ایمان راوړونکي ان لهم الذکر چرتر دې له نصیحت غسل او یقینا راغلو دې رسول پویا رسول کار بیان انکه پیغمبر کار بیان انکه ثم تولوا عنه بیا دی واړی دل دینا وقالو دی معلم مجنون تعلیم یافته لیوانه دی لیوانه دی خو تعلیم یافته سبق ویل دی او پیار لیوانه دی معلم مجنون لیوانه دی صرف د آخرت د پاره لګیا دی ان کاشف العذاب قلیلا یقینا موږ لري کون کې عذاب معمولی یقینا تاسو واپس کیدون کی پاغر سنبت شل بچت الکبرى موږ نیول کو نیول غټو یقینا موږ بدل غستون کی نمونه وګوره تازه وینیوی او یقینا چې کمنو ازمیل میو مخکې دین قوم د فرعون او راغله دوی ته چې کمنو رسول کریم عزتمن انت فرعون ویلو مهین کنا الله وی مهین نه کریم نه ان ادو الیا عباد الله یو مطلب ان ادو الیا عباد الله دا چرا کی ما ته حق د الله عباد الله و بنیان د الله د الله حق توحید دی ادا کړي یا ان عبدو الی عباد الله دا چې پریګ دی ما سره الله باندې ان بنی اسرائیل را سره سکی یقینا زم تاسو له رسول امانتدار او تاسو ځان موچته وي په ما په الله باندې انی آتیکم سلطان مبین یقینا ما راولې تاسو دلیل صاحب او یقینا د پناه غواړم پر خپل پر تاسو دا چې تاسو ما وی په کانو باندې او که تاسو ایمان راړي په ما باندې نو سماره تکلیف نه پټړ شي کنه تکلیف خو مرا کوي فدا ربه نو فریاد کو خپل رب ته ان اولا قوم مجرمون چې کلندار یو قوم مجرمان فاضر به بالی نو بوزه بنیان مې د شپې انکم متبون یقینا تاسو به ولا غول شي وادر کل بحر را وا پرېګ د دریاب ولاړ یقینا دار یو لخر غر کړی شوی سمره پرې خودل دی د باغونو نه او د چینو نه او د فصلونو نه مقامن کریم او د ځایونو فائدہ مندونه فما كانوا منذرين انو دي چې دمور تکړه شو او یقینا خلاص میکړو بن اسرائیل لرا عذاب شرمون کینا یعنی د فرعون نا من شرمون کې عذاب سو فرعون یقینا دیو چې کمنو لوی بدواش سیاسي کوم کنا او یقینا خور میکړل لرا په لمبانه په مخلوقات دا وخت په خلکو او ور کړه مې دل را دا آیتونه نه چوپاره کې بلا ام مبین اغاز مستونه صفا د منلو د نه منلو چې ځنې خبرې چې منل پکارو منل او نه منل چې دې منی او کو نه منی ان اولا یقینا دا مکی والا لا قرنا خامخوای دی ان یا الا موت سن الاولى نه دا نه ده هغه معنی ته ګوري ان هيا نه ده دا مرګ شریف سي ژوندونی صحیح بسی ان هيا نه چې کمنو دا حالت زمونږه الا موتتن الاولى مگر مرګ زمونږ چې کمنو څه شي لوم باندې د دنیا نه دا حالت نه دا مرګ چې غیب سی بیا تر راځي ژوند راځي مگر هغه وغه مرګ زمونږ لوم باندې چې مونږه د مین دو خېټو کیو یا نو پیدا هغه مرګ چې د غیب سی څه دی ژوندون دی بیا چې اوس مونږ په دې دنیا کې مړ شو نو دې مرګ پسې بیا ژوندون معنا باندې پوه شو ان هي نه د امر چاغي پسې ژوندونی الا موتتن الاولى مگر مرګ زمونږ ډوم باندې چاغه د پیدا کېدو نه څو مخکې فمانا نو منشرین او نه موږ چې بیا راو چت کړی شو راولې زموږ پلاران که تاسو رښتینی یې بس زموږ پلاران ژوند کی کنه اهم کارونم قوم توبا ایدې ګور دي یا قوم د توبا دا سوال د بادشاہانو د یمن چې یو بل په سیر راغلیو تبابعو ته وی قوم توبا والذین کسان من قبل چې مخکې دینو الک نا ملاک کړي موږ دلراین هم کان مجرمین یقینا دی مجرمان او نوی پیدا کړی اسمانونه اوس مکه سچې مې ځدی کړي اوس کار کوم کی او نه پیدا کړی دوه مگر د پاره دا کار کولو خو دې زیات دې نه چې کوم نه پويږي نه یقینا د دې فیصله هغه وخت دې مقرر اجمعین د ټولو په دا ورځ کې چې لا یو مولانا مولانا شیا فائدہ ورن کیو دوسبل لره چې کوم معمولی او نه بردی مدد وکړي چې مگر هغه څوک چې مهرباني پیو کې الله یقینا الله رزق اور مهربان نو ګورځوي دلاره ځون کې دلاره چې کمرا میا سدو ځاتا او بیا واړوي په سر د باندې آزاد د ګرمو بو اوسکا ان کان تل عزیز الکریم یقینا ته چې کمنو زور اور او چې کمنو عزت من تا ته وخل کوډیر زور اور وي اوسکا او سره عذاب توبیخ ده ان هذا ما كنتم به تمترون یقینا دار هغه عذاب چې تاسو به شک کاو دا بل مخ وګوره په ځان دې کم سود دی یا کنا سان کړه مې دل را بچو تا باندې دا نو مې تذکرون کې دې چې دې نه تیر واغلي په انتظار کوه کړه دې انتظار کوم کو نه